عنه دا رنګ حسن او حسین او نور صحابه کرام نو علی رضی الله عنه عثمان صاحب ته ویل چې ته خالی مکته اجازه وکړې دي چې موږ له دوی سره جنگ وکړو ته خلیفہ وخت بغیر له اجازه ته او د امر د تانه خو جنگ کولای نشو عثمان رضی الله عنه ورته ویلې چې نه د دې اجازه ز تاسو ته نسم کولای ځکه ځکه د دې اجازه ته تاسو ته وکمه نو بیا به اولین د هغه چا نه سم چې هغه په مسلمانانو باندې تور راستلی او دا زه نه خو کوم چې زه د اول د هغه کسان نه سم چې هغه په مسلمانانو پسې تور راخستی او د مسلمانانو د قتل سلسله شروع کړي دا نه سم کولای او بل دا ده چې ما بیګا خوب لیدلې ده خوب کې ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولید وی ما ته نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ویل چې عثمانه کته له دې باغیانو سره جنگ شروع کینو سرته د تا به امداد کېدلی سي او کچیرته د سوي چې اغا له دوی سره د جنگ شروع نکړ نو افطرت الليله نو د روزي افطار به ته نن شپه د ما سره کوي بیا نو ما ته دا پسند او غوره ده چې ضرور روزه ماته دی نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام سره وکم و بیا هم صحابه کرامو د دې حفاظت لپاره خپل ټول وسرف کړ حضرت حسن او حضرت حسین رضی الله عنهما دا دواړه دروازې ته ودرول چې تاسو به د عثمان صاحب دروازې ته ودرېږئ چې څوک درنه رانه شي پرې نه کړئ په دې کې په باغیانو کې د مازدیګر ټیمو نو هغه په دیوال باندې په خفي طریقې سره وراوښتي عثمان رضی الله عنه غیږه کې قران کریم یې خيو او روزه یې وه نو تلاوت یې کاوه نو خفي طریقې باندې ورغی دیغه خیال هم نو ورته وی وای عثمان صاحب عثمان رضی الله عنه په شهادت ورسره علي صاحب سره راغی فلتم الحسن والحسين دواړه یو ویل دا کس څنګه درنه داخل ته لاړ اخور تل مخ ورته ولاړ یو دی ورونه خو څوک نه دي تللی نو که په دې بل طرف نه راغلی هغه موږ ته پته نه لګي موږ ته خو د کوم کار چې حواله کړی یو هغه ډیپټیم صحیح سر تر سوولې ده دروازې ته کلک ولاړ یو څوک هم نه دي تللی رانه که راغلی په بل لار به راغلی بیا چې معلومات وکړه هغه په دیوال باندې اوختیو به هر حال خبره دغه صفات شول عثمان صاحب څوک مقرر نکړ نو بیا مهاجرین او انصار صحابه کرام ټول را جمع شو له علي صاحب نه طلب د دی وک چې د تانه بل اهم ترين شخص او بهترین شخص مګ نه وینو بس ته د مګ خلیفہ ټول بیعت ور سره وک خو څه صحابه کرام چې په دې کې عائشه رضی الله عنها مو په دې کې معاویه صاحب مو زبیر صاحب ډیر صحابه کرام یو غوی لکه څه مخالفت پیدا سول دوی سره دا ویل چې اوس خداوا چې اول د حضرت عثمان صاحب قصاص اخیستې سوی وي ځکه که دغه باغیان دغه سي پریخودلی سي نو فساق او بغات هغه به جرأت پیدا کی په امامانو د دین باندې یو ورسته له بل نه به قتل کی بس دوی ته لار خلاص شوله نو اول د دغه لوی نقص راغلی د دې تدارک وکړ ده او علی رضی الله عنه غلی پاتې شو هغه ویل چې ناول قصاص نه اخلو هغه ویلي چې دغه کار دا خو څلک کسان نه دي باغیان یو روایت دا ده چې څلور زره کسانو دویم روایت دا ده چې شل زره کسانو نو دوه روایت راغلي دي یا څلور زره کسان او یا شل زره به هر دو تقدیر که څلور زره ویم څلک خو نه دي کنه نو د دومره کسانو مقابله بغیر دی هغه تیاری د لښکر او د سب بندي او د دغه امور نه بغیر کېدلی نسی او دا خو سړی انفرادي نسی کولای د دې لپاره د خلیفہ حکم په دې کې ډیر معاملات مخې ته راځي بغیر د خلیفہ نه کیږي نه نو هغه ویلي چې اهم الامور دا ده چې موږ تاسو یو خپل نظم برابر کو خلیفہ جوړ کو یو ترتیب دی دوی دی هغه مقابله لپاره برابر کو او بیا د هغوی نه قصاص واخلو په پیدلې نو ګور اجتهاد دواړو کړی وو د یوې حق خبرې د پاره علي صاحب اجتهاد دا کړی وو چې دغه یو شرعي امر ده د دوی مقابله یو دینی معامله ده دا بغیر د خلیفہ یو وخت نقید کېدلی سینه نو من اهم الامور دا ده چې اول مګو تاسو انتخاب د خلیفہ وکړو بیا د یغه د پاره نظم و نسق او ترتیب برابر کو بیا د یغه مقابله وکړو او د یغه را دا و چې نه دا خو یغه ته ولاره جوړه شوله دغه باغیان نه اول ضروری دا ده چې دغه باغیان ذلیل شي بیا به خلیفہ ټاکو نو اول دی غوی ذلیل کول زکه پکار دي چې که خلیفہ مګه جوړ کو نو څه فائدہ هغه خو پریګ دي نه راځه نو هر یو اجتهاد کړی وو اجتهادي غلطي وه نو د خلافت دی وجنه د دوی مخالفت نه ولکه پرونه هم دا خبره کړې و هغه اجتهادي غلطي و خو په دې اجتهاد کې عالی صاحب په حق باندې وو او دوی معذور وو ځکه مجتهد کې په دپاره خو مسله دا ده چې کچیرته اصابت د دوسو حق ته ورسېده فله اجران او کچیرته ونه رسېده فله اجر واحدنا د دې په مابین کې یو لوی جنگ مخې ته راغی بیا د دې جنگ په حالت کې عائشه صدیقه رضی الله عنها هغه ډیر زیات وزن هغه ویل چې کاش کې لس کاله لدینه مخکې زه وفات وای چې دغه حال ما د صحابه کرامو او د مسلمانانو په مابین کې نه ویل دلته دغسې علي رضی الله عنه ډېر زیات وژړل، هغه وویل چې کاشکې دغسې حالت ما نه وای لیدلی، خو هر یو په خپل اجتهاد باندې ولاړ و، نو د دې وجې نه د دوی په مابین کې هغه جنګ هم راغی، نو خبره دا ده چې د اهل سنت په قول باندې د دوی نه د یو نم ګناه نه ده سرزد شوې، اجتهادي غلطي وه، نو معاویه صاحب په دې کې معذور او علي رضی الله عنه هغه د پاره حق و. په خبره باندې پوه شوي نو په دې سره دوی له عدالت نه نه وځي لکه مخکې موږ تاسو ویلي وو چې صحابه کرام ټول عدل دي نو په دې سره د دوی هغه عدالت نه ختميږي دا خبره ځکه یاد ساتي چې په دې کې روافضو او دارنګ شیعاګانو یوغي زیاتای کړی دا یوغي ویل دي چې په دې کې دغه فریقین جنو نسبت د کفر کړی دا او جنو نسبت د فسق کړی دا جنو ویل دي په دې سره فاسق ګرځیدل دي ولا یاذ بالله او له عدالت نه خارج دي او ځینې یایي چې نه په دې سره هغه له ایمان نه وتلی دي خو خبره دا رنګ نه ده تاسو په حقیقت پوه شئ ماتن رحمت الله علیه یایي چې خلافت سلسله ډیر سکاله و بیا د هغه نرسته امارتونه شروع شول هغه بادشاہیګانې سلاطین شروع شول نو دور سلطنت راغی او دور خلافت هغه ختم شو که د خلافت زمانہ دیر سکاله وه نو دیر سکاله څنګه جوړیږي وی دیر سکاله په دې طریقې سره چې دوه کاله خلافت د ابو بکر صدیق رضی الله عنه او بیا لز دولس کاله خلافت اغا د حضرت عثمان رضی الله عنه نو دو کاله او دولس کاله څوار لس کاله او لس کاله خلافت ده حضرت عمر رضی الله عنه څو شولو څلور وسته شپږ کاله خلافت هغه د حضرت علی رضی الله عنه نو د دوی د دغه خلفای اربعو په ختمېدو سره هغه دیرس کاله د خلافت دورم تیره سوې ده لاغه نه روسته بیا ملک او سلطنت او امارت ده خو لیکن بیا هغه خلافت کامله نه ده پوه پیدلې دا مسله ذکر کوي ورته ګورئ ثم استشهدان بیا شهید کړل شو حضرت عثمان رضی الله عنه وترک الامر محملنا د خبره دغه سي محمله پرې کې و فاجمع کبار المهاجرین والانصار نو جمسی او اغلوی مهاجرین او انصار صحابه کرام په حضرت علی رضی الله عنه باندې ولتمسو منه لدنه طلب کړي او قبول الخلافه قبل ولد خلافت وبايعوه بیعت یې ورسره کړی و، لما کان افضل اهل عصره له دې وجې نه چې په دې زمانې کې دی بهترین شخص و، واولاهم بالخلافة او ډېر مستحق و د خلافت، وما وقع من المخالفات والمحاربات کوم مخالفت او محاربه چې راغلې وه لم یکن من نزاع فی خلافته هغه له وجې د خلافت نه نه وه چې په کرسۍ سره بد و. په پیدلې د دینی امر د اهتمام د پاره هر یو خپل رائے پیش کړي و او په خپل رائے ټینګ ولاړو په پیدلې اجتهادي غلطي و کوم ځای بل عن خطا في الاجتهاد بلکې له وجود اجتهادي خطا نه و ما وقع من الاختلاف هغه اختلاف چې راغلی دا په ما بین دي شیعاګانو د اهل سنت کې په دې مسلې کې او هر یو دعوه د فریقین نه د نس کړي دا په باب د امامت کې و ایراد الاسولة والاجوبة یا هغه راوړل د سوالو او د جوابو له فریقینو نه فمذکور فی المطولات هغه په مقاصد او مواقف کې وګورئ والخلافة ثلاثون سنة خلافت هغه دېرش کاله وو ثم بعدها بیا رسته له دې نه ملک و امارة لقوله علیه السلام ځکه نبی کریم علیه السلام ویلي دي الخلافة بعدی خلافت رسته د ما نه ثلاثون سنة هغه دېرش کاله ده ثم یصیر بعدها پیغمبر علیه السلام یایي بیا به وګرځي رسته له دې نه ملکا عضوضا هغه بادشاهان ظالمان وقد استشهد علي على راس 30 سنه علي صاحب هغه سر د دیر سو کالو باندې شهید سوی و من وفات رسول الله صلی الله علیه وسلم لا هغه وفات نبی کریم علیه السلام نه په معاویه او من بعده لا يكونون خلفاء نو معاویه صاحب او رسول دینه هغه خلفاء نه بلل کیږي بلکې بادشاهان او عمره بلل کیږي وهذا مشکلون دی چې دا مشکل ده لئن دا اشکال ته اشاره کوي بیا له هغې نه جواب ته چې ګوره خلیفه هغه چا ته ویل کیږي چې هغه په شرعي طریقې باندې مقرر وي نو دغه معاویه صاحب یا له دنه وروسته خلفاء عباسیه چې دا څومره راغلي دي هغه د اسلامي لارې نه راغلي دي اسلامي لار د انتخاب د خلیفه لپاره څه ده چې اهل الحل والعقد شورا جوړه کی زیرا اشخاص هغه را جمع سي هغه انتخاب وکي نو دوی دغه ټاکنې په دغه طریقې کړې وي کنه د خلیفہ نو بیا څنګه خلافت ختم سو نو دوی د دینه جواب کوي چې خلافت چې ختم سوی ده مراد له خلافت نه خلافت کامله ده خلافت کامله خلافت کامله کوم یو لا یشوبها شیء من المخالفه چې پیغه کې د پیغمبر علی اسلام معمولی غوندي مخالفت هم رانسی وهذا مشکل دا مشکل ده لأن اهل الحل والعقد ځکه هغه زیرای کسان چې هغه حل او عقد کولای شي خلاصول او غټه کول دی یو شی کولای شي من الامه د امت نه قد كانوا متفقين هغه متفقو په خلافت د خلفای عباسي او بندي او د بعض خلفای مرواني او بندي لکه عمر ابن عبدالعزیز مثلنا ولعل المراد دا جواب کی ولعل المراد شاید مراد دا وی چه خلافت کامله التی لا یشوبها شیء چه له هغه سره خلد څه شی نه وی راغلی د مخالفت نه ومیل عن المتابعة په هغه کی میلان هم نه وی د متابعت د نبی کریم علیه السلام نه تکون ثلاثین سنة هغه به دېرس کاله وی وبعدها قد تکون وقد لا تکون وروسته به بیا کله اتباع وی او کله به نه وی ثم الاجماع علی ان نسب الامام. بيا اجماع د امت مناقضه ده په دې خبره باندې چې نسب د امام دا واجب ده نسب د امام دا واجب ده و انما الخلاف خلاف دې کې دا چې واجب په الله تعالی باندې دا او که په مخلوق باندې دا په دلیل سمعي باندې دا او که په دلیل عقلي باندې دا نو د یای چې مسلک مختار دا ده انه یجب علی الخلق سمعنا چې دا په مخلوق باندې په خلکو باندې واجب ده په دلیل نقلي سره دلیل نقلي څه ده وي لقوله عليه الصلاة والسلام د وجې د دې قول د نبي کريم عليه السلام نه من مات ولم يعرف امام زمانه يو سړی وفات سو او ده ته د خپلې زمانې امام معلوم نه وو فقد مات ميتة جاهليه نو دی په جاهلي مرګ باندې مړ سو ولأن الامة او بله دا ده چې واجب ځکه په مخلوق ده ولأن الامة چې امت چې قد جعلو تحقیق سره دوی ګرځولي وو اهم المهمات اهم ترین دي مهمو کارو وروسته له وفات د نبي کریم علیه السلام نه نسب د امام حتی قدموه تر دې پورې چې دا یې مخته کړی وو په دفن د نبي کریم علیه السلام وقضا بعد کل امام نه او دارنګه وروسته له مړ کېدلو د هر امام نه ولأن کثیرا من الواجبات الشرعیه او بل دا ده چې ډېر واجبات شرعیه یتوقف علیه هغه په دې باندې موقوف دي کما اشار الیه بقوله بس ټیک جمعه